زينا مثلها دا پنځم رکو شروع شو د سوره مؤمن تکمیل بقیت واقعت رجلین مؤمنین دا تکمیل دی د باقی واقعی د رجل مؤمن ونصائحه او د د نصائح د دیرو کو خلاصہ الانذار لمخالفی القرآن الكریم فی ضمن تذکیر بیام الله وبما بعد الموت یره دا مخالفین د قرآن ته په ضمن د تذکیر بیام الله کې او بما بعد الموت نصیحت رجل مؤمنین بیان د نصیحت د رجل مؤمن دی بان الدنيا متاع يفني دار الفرار دنیا متاع ده معمولی سامان ده نه وي انا کیږي او دار الفرار ده وان الاخرت دار القرار اخرت باقی دی کور د قرار دی وان سبیل موسی علیہ السلام سبیل الجنه والنجات سبیل د موسی علیہ السلام لار داغه لار د جنت وا او د نجات وا ورشاد او د حق وا او سبیل فرعون سبیل جهنم والهلاك والخسار د فرعون لار د جهنم لار وا د هلاکت لار وا او د تاوان لار فکم من فرق بینهما تدور میں ته څومره فرق او بیان مخا تابعین بالمتبوعین بیان د غیر تابعین او د متبوعین دی وتفرقه بین دای الحق والباطل تفرقه ما بین دای د حق کې دای د باطل او بیان عجز الالهه الباطله بیان د عجزه د الهه او باطله وان دعاء الكافرین فی ضلال دعا د کافرانو په خسار او پتاوان وان الوقایت بقایت الله ساتنه د الله ساتنه ده په حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم وقال الذي امنا ویل هغه چا چې ایمان راوړو یا قوم ای زما قوم اتبعوني زما تابعداري وکړه اهدکم سبیل الرشاد تا تبع اخم لار د حق دغه د حق نه چې فرعون کا بیا دیا فساد دی ای زما قومه نن مردا جون حیات دنیا دی متا معمولی سامان د نفع او اخرت چې هي دار القرار هغه کور د قرار لا يكون انا حولا هغه نه بیا اوتل نشته سو کمل کوي د سیئه یا کول مگر مثل داغه بدیو پیو عمل کی د صالح د ذکر او د انسان د مؤمن وی یا جنت تا یرم بغیر حساب یو پلاس یو پوسو زیات بیسا مانا رزقا وافرا اے زما قوما سدی تا درا مال چې زه بلم نجات تا تاسو ما بلې اورته تدعونني لاكفر بالله تاسو ما بلې چې کفر کوم په الله شریک پیدا کوم الله سره فرعون ته خدای وایم مال مال په علم نشته او زه تاسو بلم عزیز غفار لا جرم حق ده اخر کې ورته وای بس نصیحت ختم فساتت ګورون ما قولکم زر دې چې تاسو به یاد کړئ چې ما ته تسوي چې دا رښتیاو که درو اذا عینتم العذاب چې کله عذاب وي او فیض امر الی الله سپارم امر پر الله تا الله بصیر دې بالعباد بندگان فوقع له سي اهتمام کړو دی او دباونه ور کړو چې قتل بجې کو دا بکو دا بکو اوس الله دې بند د سیئات او هغه چې دې تدبیر بد جوړ کړو انا ال فرعون من سوء العذاب نا کا چې جهنم دې ردینل کې غرق انا د علیها غدو عشیا دریاب کې غرق شوی دی عذاب وړاندې کیږي د عذاب د برزخ اور وړاندې کولی په غیبانې سبا او بیګا یعنی همیشه په دې قیامت هرځه اچ مرګي دا عذاب د برزخ کپ دریاب کې غرق شوم به عذاب ته ملي حکم ما بین بندګانو کې وای با کسان چې په اور کې دي خاضران د جهنم ته دین خو نه امید شو او بل رب خپل موږ نه تخفیف کې اورز د عذاب نه قالو دی ورته وای تحکمن تاسو نور اغلی رسول ساتو مینات سره قالو بل راغلی زه دعاګان غواړم دا د کافی الا فی ضلال مگر دا په خسار کې او په تاوان کې کان فی ما قبلو بیان دلال المخالفین عن کتاب الله تعالی وبیان مخذولیتهم مخکی بیانو د گمراهی د مخالفینو د کتاب الله نه او بیان د مخذولیت د دی چاتر د نصرت د دی او نه بیان منصوریت الموافقین لکتاب الله دلته بیان دی د موافقینو د کتاب الله بانه منصورون فی الدنیا والآخرة دی منصور دی هم په دنیا کې هم په آخرت او مخالفین مخذولون فی الدنیا والآخرة دی مخالفین مخذول دی هم په دنیا کې او هم په آخرت د دې رکو خلاصہ الانذار لمخالفي القران في ضمن التذکیر ما بعد الموت انذار دې مخالفین د قران ته په ضمن د تذکیر به ما بعد الموت وتلقین الصبر او تلقین د صبر دې فإن صبر مفتاح الفرج صبر کنجی د کوشاده کوي او بیان مذمت المجادلین او بیان د مذمت د مجادلینو دی تفرقه بین المحسنین والمسیئین بیان د تفرقه دی په مابین د محسنین او مسیئینو کې په صورت المثال په صورت د مثال من اهمیت الدعاء بیان د اهمیت د دعا دی وان الدعاء عبادت مطلقه لا مجمله دعا عبادت مطلقه ده مجمله نه ده کا ذکر عبادت مطلقه کا ذکر کی عبادت مطلقه ومذمت التکبر او مذمت تکبر ورف استبعاد القیامت او پورته کول د بعید ګڼلو د قیامت والتدفير عن الظلم نفرت ورکول دي د ظلم نه فإن ظلم ظلمات يوم القيامه ظلم به تیری وي پر د قیامت باندې وترغيب الى التسبيح والاستغفار او ترغيب دي تثبيتا او استغفار تو باندې چې استغفار کثیر دي راغلي دي خوش آجا کې بحثای به استغفار دی دي اصحاب د طریقت ذکرو منه سبق د استغفار و والترغیب الى الاستعاذه من الشیطان الرجیم او ترغیب د پناه وختو ته د شیطان الرجیم نه انه عدو قدیم دا خوانه دشمن ان لغوادون فتر عدو شیطان دشمن او یې په دشمنه سره یذ وحید لکل من صحابه سره ورف استواد الساعه او پر تکول د بعید غنلو د قیامت دا د دې رکو خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم ان لننصر رسلنا بیشک من امداد کو د خپل پیغمبرانو سره والذین آمنو هغه سا امداد کو چې مؤمنان دي انهم المنصورون ان جندنا لهم الغالبون فی الحیات الدنیا په حیات دنیا کې او پات ادری کې اشهاد کې مالته امداد کوم یوم الظالمین معذرتهم اگر ظالمان ته معذرت دي کدی او در پیش کی لو اعتذرو دی د پاره ولعنت او دی د پاره دار سیئه ده ورکه موسی السلام ته هدایت تورات ده بیا بنی اسرائیل ته کتاب هدن تهدیه هدایتو و ذکر پند لأولی الالباب دا قلمندانو لپاره نفع بدی علی زکا فصبر صبر کوا عدد الله حق دا تعالی مغفرت د خپل ذنب لپاره چا خلاف اولاد یا ذنب امت کا او تسبیح و سنا درب سرا بیگا او سبا دا کوم منکرین د بعد دی په شان کې دا نازل دي لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس پیدا کول اسمانونو دومره لوی بناګانی او دمزکی لوی د مخلوق پیدا کول د مخلوق نه دوباره مرتن ثانیتا لیکن اکثر د خلقونه لا يعلمون نه پوي راند دي بس نه دی برابر ړون او بینا اګه سان چې مؤمنان دی عمل کې د صالحات نه بدکار او عمل صالح قلیل ما تتذکرون دې لږ تاسو پاندا ان سات آتیت الله ریب فیها قیامت راتون کې دې خامخا شک پکې نشته لیکن اکثر د خلقونه لا یمنون ایمان نه راوړي وقال ربكم ادوني استجب لكم رب تاسو ایمان دعا غواړي اجابت کوم چې کوئی واحدونی ما توحید وګڼي او اسب کوم ثواب بدل اګه سان چې تکبر کی زما د عبادت نه د جهنم ته داخلين ذلیلہ دینه کې دعا عبادت ده ځکه الله مخ کې انکار د عبادت ذکر کړ دعا او عبارتي سره ځان نه ملاسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا عمر کو شروع شو د سوره مؤمن کان فی ما قبلو رفع استبعاد القیامه دی مخکې بیان د رفع د بعید ګڼل د قیامتو بان خلق السماوات والارض اکبر من خلقهم ثانیا پیدا کول د اسمانونو دمزکو لوی دی د پیدا کول دین ثانیا پند د الله په انعاماتو بان المخالفین عن کتاب الله تعالی یخافون من عذاب الله تعالی مخالفین د کتاب الله نه جو خافو ندی ته ير ور کول شي د عذاب الهي اغه الله چې متصف دی په دې صفاتو مذکوره او سره او په محاسنو مذکوره او سره من خلق الانسان من الابتداء الى الانتهاء بیان د پیدایش د انسان د ابتدا نه تر انتها پورې به اطوار مختلفتين په مختلفو اطوار سره نطفه دا علقه دا مزغه دا جنین دی رضی دی فقیم دی مراهق دی شاب دی شیخ دی کار دا مختلف مراتب ورف استبعاد القیامت پور تکول د بعید غنو د قیامت دی وتسلیم علی السلام تسلیم نبی علیہ السلام دا بیان هذه صفه قدیمه لهم دا په خوانه صفت د دې چې تقدیم د پیغمبرانو کې اشتابه هم کوي بیان خدای الله الباهره بیان د خدای غالبه د الله دی مراد الله تعالی تخلف عن ارادته د باری تعالی د اراده د تخلف د مراد نشي راځي بخلاف الرضا فإن تخلف المرضي عن الرضاء واقع مشاهدة من وینو چې تخلف د مرضي ځان واقع ومن دلال نفسیت ولا فاقیت بیان د دلایل نفسیه افاقیه بل اربعه افاقیه او ثلاث نفسیه درې دلایل دي نفسي دي سلور افاقی دي بل کل سبعتن دا ټول و دلایل شو بسم الله الرحمن الرحیم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله هغه ذات ته چې تاسو نه ګرځولې د شپه لتسكنوا تاسو سکون پدې کو کې آرام پکې وکړي وده شي او رد مبصرن فی لیدل کولی پدې بیشک الله تعالی صاحب د فضل دی په خلقو صاحب د فضل کثیره دی اکثر د خلک لا شکرون شکر فلا ملون ایمانم درو دا مذکور چې ذکر شي صفات داغه الله دې کې رب سره خالق د هر چیز دی لا اله الا هو غیر د الله نه بل شو الله غ ذات دې تا غزمه کا قرار محل قرار زید قرار اسمان تار پر بنا سقفا محفوظا یو چت مصور کی تاسو را خشکلی در کړی دی بیان اراکم مرایا جمالی تعالی او جلالی د خدای د جمال او د جلال مرایا تاسو الحمدلله رب العالمین سالان په اتمام حجت سره په منکرینو رب العالمین تمانه کړي شوی ما چې عبادت کوم دا چې عبادت کوم ما سوا د الله نه هر کلمات سره بینات دلایل واضحه درب زمانہ په ابطال د شرک او په اثبات د توحید ومرت ان اسلم لرب العالمین زمامورم چې منقاد سم حکم درب له حکم رب العالمین تاسو پیدا کړی د خاورې په اعتبار د اصل یا نور توجیهات چې وی بیا د نطفینا بیا د علقین چې ادمه غلیظ دی بیا د مدغینا راو با چې تاسو له طفلن واړه ثم تبلو اشدکم ورسیږي خپل قوت ځوانان شي فتكونوا شيوخا بیا بډاګان شي ما تا چرت کړی شي وفات په خوا د ګولونه ورکوټوالی باندې چې ورسېږي تاسو اجل مسما ته ولعلکم تعقلون دې د پات تاسو پوښ پاک روان چې جمدی کول امر کول کوي چې فیصله دی امر کوي وته کون شاه امر پار تکوین دی فیکون متصل امر د کون نبی بیا په کې تعقیل نه کوي دلته بیان د مجادلین او منکرین له توحید ایز ما قبلو نصرت بیان او نصرت رسول مخکې بیان د نصرت د پیغمبرانو د مؤمنانو بیان انکار مجادلین عن رسالتهم د رسالت د انکار وبيان ان رسول غیر مستقلین فی ظاهر المعجزات د دې خبرې بیان دی چې دا پیغمبران مستقلی نه دي په اظهار د معجزات نعم قد يكون لهم اطمینان بذا دل کله اطمینان دی لوي چې دا کار بکی و امثال و نظائر لا تخفى على المنصف دې د پر امثال موجود دي قران کې احادیثو کې ندي خفي په منصف باندې واما المتعسف والمتعصب ففي حقه يقال چې کوم متعصب دی متعصب دی هغه د زین نه خو دي زمين جنبت د جنبت ګل محمد یره ور کول دي مخالفین د قران کریم ته په ذمه د تذکیر به ما بعد الموت انکار مشرکین عن شرک په وخت نه انکار د مشرکینو رد قیامت په یو وخت وان فی المحشر مواقیت مختلفه او محشر کې مواقیت او مواطن مختلفه دي یو کې انکار بل کې اقرار وان الاعتقاد في حق الانبياء لا يكون على عدد معين اعتقاد په انبياء باندې په عدد معين باندې بني یو لک تلی زرا دولک کم بیش پیغمبران وان الانبیاء علیهم السلام لیکن مستقلین فی ذات معجزات پیغمبران علیہ السلام مستقل دی ذات معجزات کې نه او کذا صاحب الکرامات صاحبان کرامات هم ده ومذمت الفرح بغیر حق مذمت د خوشاله د برنا حق والمرح او دا مسته بسم الله الرحمن الرحیم علام ته الذین جان فی آیت الله ان یصرفون تنو غره مخاطب کته مجادله کی پیتون د خدای کې څنګه دی اډول کیف سنع الحق الذين كذبوا بالكتاب دا بیان د سر تاغیله تکذیب کوي د کتاب د خدای ثم فی النار یسجرون بیا اور کې بدی بلول شي سوزول بشي ویل بشي دی تا توبیخان اینما کنتم تشرکون من دون الله تاسو شریک پیدا کو ما سوا د الله قالو دلوا عنا دی به زموږ غائب شو وخت نه به ویني بل لم نكون ندو من قبل هندل بلې هیڅ انکار وو دارا گمرا کې الله کافران دا مذکور چې دی خوشالي کوله په دنیا کې برابر نه مستی کوله اكو دوم تا برحون په سبب دا چې دی تکبر کا توسعو فی الفرح وسعت کو په خوشاله کې بی ضایع یو قالم دې ته بویل شي ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها داخل شي دروازو د جهنم ته چې همیشه به تا مقدرین الخلود به بد زید متکبرین دا جهنم فصبر تسل نبی علیہ السلام ته صبر کوا لکه پیغمبرانو صبر کو وعده الله حق دا او کوم ما دی هغه چې وعید ورکو یا مون تا وفات کو په خال دینا ولینا ترجعون یرجع ما تبع واپس کیږي فوجازیهم لګلو ما رسول من قبل کا په خوا دتانا بعد من قصې بیان کړي پتا او بعد نه دي بیان کړي د قاعده د معین په پکې نه شرط کې نشته دی رسول چې ادو کې به علامه سره الا باذن الله مګر د الله په اذن فاذا جاء امر الله چې کله امر د الله راشي فیصله بکیږي په حق وخسران کر مبتلون زیانمن به په دا وخت ظاهر وي خسران د دي د مبتلینو د پاره ننم زیانمن دي البته به خسران ظاهر او الله الذي جعل لكم دا نه هم رکو شروع شو د سوره مؤمن کان فيما قبلو مضمون الرساله مخکې مضمون د رسالت او او نا مضمون توحید وکلاهما من اصول الدین اذن ما قبلو بیان المکذبین او او نا بیان المستهزئین مخکې بیانو د مکذبینو دلته بیان دی د مستهزئینو او من عاقبتهم بیان د عاقبت دی پند د خدای په انعاماتو د خدای په عقوباتو من دلایل التوحید فی سورۃ الانعامات بیان د دلایل التوحید دی په سورۃ د انعاماتو من مذمت تکبر بالقوه والکثرت وکثرت الاموال والاولاد بیان د مذمت د تکبر په خپل قوت متکبر کېدل په ډیروالي د مال په ډیروالي د اولاد اسونو باندې عمرو باندې ومنها تاکل باندې خوراک کوي غوخي خوري تابری کې منافی د مشارب من الدر والنسل درد نسل دی وبر دی صوف دی شعور دی پي دی ماست دی کوړی دی کوچ دی شملی دی ټول منافی دی حیوانیه قرسه په دې باندې حاجت ته په صدور استادو کې شپږ منه بار په باندې واچوا دې ځنه مردان ته وړه په دې باندې په کشتو باندې تحملون سرولې شي چې کم سفن البحر دي خیتا آیاتون خپل په کم علامو اتاس به انکار کوي چاپیره د خدای غو علامي فی کوئی حایت تعالی انا واحدو هر چیز کا علامه را په دې دلالت کوي چې خدای واحد لا شریک برگ درختان سبز در نظری هوشیار هر ورقی دفتری اس معرفتی کردگار اشنی ونی هغه هر پانا الله د معرفت یو لوی دفتر دی او د قمقل په نظر کې نه د خيار په نظر کې بسم الله الرحمن الرحیم الله الذي جعل لكم الانعام لتركم منها منها تاكلون ويريكم آیاتی آیاتونه خپل علامه خپل په کوم آیت لا باندې انکار کوي نشه کوي شعر نه کوي په مکه کې شعر د عبرت او د نصيحت وګوري څنګه او انجام د اچ په خال دینو اکثر له دینه وو شخ په قوت کې په آثارو کې په مځکه کې د بناګانو نه دفنه کې دي نه حج دي کسب کو هر کله دي تر رسول زم په یناتو سره فریو مادي بفانی پاغه چې بنځ دې دی باندې من العلم دای دا پیغمبران وحق ما کان به استهزئون او نادل کې بدیا چې دې استهزاء کول یا دی خو چالو په خپل علم چې دی سره کوم علم د دنیا وو فلما راو باسنا او دی عذاب دما قالوا آمنا دی مونږ ایمان نوړې بالله وحده کفر کو مونږه چې مونږه مشرکینو پای سره فلا بدا ایمان د باسته دانه قبلي نه د چې نفر ایمان د دی هر کله دی زما عذاب ولید سن الله سنت الله طریقه بیان کړه طریقه خپل چې تیر شو د په عبادت د الله کې چې هلاکت د مصری مصرفینو دی وخسر هنالک الکافرون ځانمن دی په داوا کې کافران آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا بل صورت شروع شو دې ته سورۃ السجده وایي یو سلویختم صورت ته په اعتبار د جمع یو شپیتم ده په اعتبار د نزول سوره مؤمن نرستو نادل شوی دی کان فی صورت سابقه بیان خسران الکافرین مخکې بیانو د خسران د کافرینو سابقینو المعرضین عن القرآن الكریم چې رات کوونکو د قرآن کریم ان اذن کذالک دلته هم دا چې اذن فاتح صورت سابقه ذکر القرآن الكریم مخکې په فاتحه سره سابقه ذکر د قرآن کریمو دلته فاتحه کې هم ذکر د قرآن کریم اذن فی سابقه دی با صفات الله تعالی دلتم د الله د باج صفاتو ذکر دی د دې صورت موضوع الدعوه الى القران الكريم بانه نزل بمقتضى رحمت رحمت الرحمن الرحيم دعوت قران کریم ته په دې شان سره نادل شوی د په مقتضا د رحمت د رحمان الرحیم سره فلا بد ان يؤمن به لا يكفر به دا چې بد ایمان راوړی شي نه چې کفر په وکړي د دې رکو خلاصہ ادعوت القرآن الكريم في ضمن الدعوت دعوت د قرآن کریم ته او په ضمن د دعوت د قرآن کریم کې ادعوت ال توحید دعوت توحید مقصودا ورد علی منکری توحید و رسالت رد په منکری د توحید په منکری د رسالت و تذکیر بما بعد الموت پند په ما بعد الموت سره بالانذار والتبشیر په انذار په تبشیر و بیان العذر الباطل للمنکرین بیان العذر باطل د منکرین دا زیات دین نه دا چې د عربي او عجمي نو او بشر او ملک نو جنی نو ځکه دې باندې تواتر راغلی دی اجماع په دې راغلی دا قران په دې گواه دی حدیث په دې باندې گواه دی فمن کان غبیا تاسو غبیو وجب علینا تعلیمه من با تعلیم چې پوی کو بشریت باندې دلایل ورته وایو سره ذالیکا وای دی چې زمونه په پردو کې یان ته مونږه ته بلې زمستان غر ته نه نوځي او زنګ په غونو کې شکل له درنواله دي نو ورستا خبرې و می بین او بین کا حجاب دنګو سامن کې حجاب دی چې خلاف دې په دین کې فعمل اننا عاملون عمل کوم په خپل عمل کوم فاستقیم مستقیم و الله تا تعالی مغفرت و الله نه علاقه دې مشرکین لرا دین ور کوي زکات دی په آخرت باندې کفر کوي دا وعید آکه سان چې مؤمنان عمل کې صالحاتو لهم اجر غیر ممنون ای غیر مقتو دا واسه د ثواب الیمان بین الخوف والرجاء آیا دا بل صورت شروع شو دویمه رکو ده کنه دویمه ده اجي دویمه رکو شروع شو د سوره سجدنه کان فيما قبلو بیان المعرضین عن القران الكريم والتوحید والرساله مخکې بیانو د اعتراض کوونکو د قران کریم نه د توحید نه د رسالت او نا بیان التوحید فی سوره الانعامات دلته بیان د توحید د په صورت د انعاماتو په وی تذکیر به اعلی الله او به ایام الله دا تذکیر په کې رااله وان الدعوه الى التوحید مقصد کل الانبیاء دعوت توحید ته د دې رکو خلاصہ ادعوت القرآن الكريم دعوت قرآن کریم تا والمقصود من الدعوة القرآن الكريم الدعوة إلى التوحيد مقصود د دعوت د قرآن کریم ته دعوت ته توحید ته په ضمن تذکیر به الا الله او بیا ایام الله تذکیر به الا الله کو تذکیر به ایام الله وان التکبر بالقوت لا يناسبه تکبر په قوت باندې مناسب نه دی ولې قوي ضعیف نه ضعیف قوي دی دا قوي متکبر ضعیف کی ضعیف ته قوي دی کمانو شه مشاهده ته دې خبر اصول الانبیاء عالمین سره مشترکه د پیغمبرانو اصول مشترک دي که توحید دی که رسالت دی که معاد دی ټول مشترک بسم الله الرحمن الرحیم قل انکم لتکمل الذی خلق الارض فی یومین وتجلو اندادا تورته آیا تاسو کفر کوئ باغ ذات مکوئ انسان نه انکار دی پیدا کې د ځمکه په مقدار د دوه ورځو کې اتوار او ګل ګرځوي الله لر شریکان اي کوم ده دا کولی شي دا رب د عالمینو دی ذالک رب العالمین په څلور ورځې کې سره د ما سبق نه نه شروع سوال لسائلین باندې بار سوال کوم به استیلا کړی دا قصد کړی د اسمان ته په دخانن ثم د پات تعقیب فی ذکر دی بس کني د اسمان مخ کې دا مثال دی ولو خړیو وته مکه تا راتلو کې پرزا یا کرها یا پزور مکرهین یا طایعین قالت اتینا طائعين اول دې موږ راتګو طائعين فیصله وکاله حکم وکاله دو اسمانونو په دوه ورځو کې خميس او جمعه وحیو کا پهر اسمان کې امر د دې د طاعت نه د اطاعت نه د عبادت نه خیتکه اسمان دین ځنه پستور باندې او حفظ د شیاطینو نه دا تقدیر د عزیز علیم دی وکذا العلماء نجوم الارض علماء هم دغه ستوري د زمکی کدی اعراض کی پس د دې بیان نه بعد هاذا البیان فقل ورته انذرتکم سائقتا يرالکم د تندر په شان د سائقې د عادیان سمودیان راغی دي تر رسول مخکله دی رسول دی چې عبادت ته غیر الله مکوي فکفروا دی کفر وقالو ویلی خدای را دل ملائک مې نازل کړي له تاسو راو لګل متاو لګل چې کفر کو نه منو هر چې عادیان تکبر کو پس مکه کې برنا حق او ویل سوق دې زموږ قوت کې قداور منګه تقواتر منګه منه زمونږ وګدو مالداري زمونږ سیوا مکه زمونږ پاک دی نه کوی چې الله پیدا کړی دی اشد منهم قوا او پاتون معنی یا تحدون انکار کوي اولی گما په دی باندې ریحان سر سر باتی سلای نرم شی لاس کوم نه راځي هغه روز سپیرو کې په حق ددی چې اوسه کو په دی باندې عذاب در سوایې آیت دنیا کې عذاب د آخرت اخزا ډیر سواکون دي هم لاین سرون دې سره امداد نشي هر چې سمودیانو او ته هدایت وکړه ورکه دی لوندواله په هدایت اونیو دی لر صاحب د عذاب تندر پر عذاب سپکو د عذاب د عذاب سپک د سپکوالی به ما کانو یکسبون دې کسب کو خلاص کا انسان مؤمنانو وکانو یتقون او دې کې تقوا موجود ده آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مخکې دعوت او بیان د موریدینو د قران کریم او د توحید نه منکر د رسالت نه منکر دلته بیان د توحید د په صورت انعاماتو صبر کو دا کم نه تلرو سړیا ها رحمه کان فيما قبل بیان المنکرین او بیان هلاکین مخک بیان د منکرین او د هلاکت د منکرینو دلته بیان د عاقبت د منکرینو دی بشهادت اعزائهم علیهم دعوت ته قران کریم ته په زمن کې دعوت دی توحید ته په ځین تزکیه ما بعد الموت بیان شهادت الاعضاء الانسان والجلود علیهم بیان د شهادت د اعضاء د انسان دی د جلود د انسان دی په انسان على قادر ان يخلق قوت النطق في سائر الاعضاء والجلود علاء القلب واللسان انسان بدن کې دوه وړي غوخي دي چې دا خي چې ټول بدن بخي او چې دا خرابي چې ټول بدن به خراب یو رد یو جبل دړه مثال د بادشاہ دی او د جبه مثال د سفیر د وزیر دی چې بادشاہ خي سفیر خي وزیر خي ټول نظام خي نه ملت خطرې نه ملت خطرې که بادشاہ خراب شي سفیر خراب شي وزیر خراب شي نو زړه او جبا دا واړه اندامونه دي خو جرم یې لوی دی جرمه جرمون صغیر جرمه جرمون کبیر و بیان خسران المنکرین و بیان زن زنهم الفاسد بیان د خسران د منکرینو دی او بیان د فاسد ګمان د دوی اشارولې بشي حتی که ټول یو ځای شي تر دې چې کله راشي دي اورته گواهی به کوي په دې باندې وګونه د دې سترګې د دې سرمنې د دې چې دې کم کسب کوي وای به دې سرمنو ته ولی گواہی تاسو به موږ وکړلا موږ له دته الله چې دته هر شي ته الله تاسو پیدا کړی اول کرته ویلی ترجعون الله ته واپس کیږي نو فیجادی کوم نه تاسو چې پټ شئ د دې خبرې دی وای تاسو نامونه سم خپل بسر خپل نه شرمنې تاسو لکن تاسو ګمان کو اند استتارکم تاسو بدن پټ کو چې الله نه عالم په ډیر دا تاسو عمل کوئ وذالکم ظنکم الذی ظننتم دا ګمان تاسو ګمان کاو پر خپل باندې ارداکم هلاک تاسو دی ګمان غلط ګمان فاصبحتم من الخاسرین وګدی د ځانکارانو نه مې صبرو کدي صبرو کی فنار من نور ځای قامت دی کنه کې نه بک یا تعتبو کی طلب د رجوع کوي د رضا د الله نه د ما تبینو د واپس کونکو نه د پا د رضا د الله ما دیله مقرقه د قرانا شیاطین مرګری دی ته خسته کړی دی اعمال بد دی مخکله دینه رسول دینه ثابت د په دی باندې قول د عذاب په جمله د اممو کې په جمله اممن تیر شوی دی هلاکی په خواله دی من الجن والانس ک پیران دي ک بني ادم دي ټول عذاب شته انهم كانوا خاسرين بشک دي دي ځانکاران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال